اوس د پنځمې رکو ترجمه کافرو ته وایا چې کدی اوس هم منشي نو تیر شوی ګناهونه به ورته وبخلې شي او که بیا بیا نافرمانی کوي نو د پخوانو قومونو سره چې څه شوي دی هغه ښکاره دي او تر هغه وخته ور سره جنګېږئ چې فتنه باقی پاتې نشي او ټول دین یوازې د خدای شي نو کدی د فتنې نه منشي نو خدای د دیو کارونه ویني ګوري او کمخت نه وګرځوي نو پوه شئ چې خدای ستاسو ملګری دی خدای ډېر ښه ملګری دی او ډېر ښه مددگار دی او تاسو ته دې معلومه شي چې کوم سیز مو په غنیمت کې بیا موند نو په هغې کې پنځم ابراخه د خدای او د رسول ده او د هغه د خپلوانو او یتیمانو او مسکینانو او مسافرو ده که تاسو په خدای یقین لرئ او په هغه سیز چې مونږ د فیصلې په ورځ یعنی د دوانو پوزونو د مقابلې په ورځ یعنی د بدر د جنگ په ورځ په خپل بنده باندې را نازل کړي او او خدای په هر څه قدرت لري کوم وخت چې تاسو د نالۍ په دی غاړه وي او هغوی په بل غاړو او قافله تاسو نه لاندې ساحل غاړې ته و او که تاسو ترمنځ د اول نه د مقابله واده شوی وي نو په مقرر وخت به تاسو څنګه سټ شوی وي خو خدای هغه کار پوره کوو چې د کوم فیصله شوی وي هغه دا چې څوک تبا کیږي هغه په سرګن دلیل تبا کړي او چې څوک ژوندې پاتې کیږي هغه په واضح دلیل ژوندې پاتې شي او خدای هر څه اوري په هر څه پوها دی هغه وخت را یاد کا چې خدای هغه تاسو ته په خوب کې لږ ښکارا کول او که درته یې ډېر ښکارا کړي وي نو تاسو به همت بایللی او او په دې معامله کې به مو جګړه شروع کړې وه خو خدای بچ کړئ بېشکه خدای ته د ړونو حال ډېر ښه معلوم دی او آیات کړی چې د مقابله په وخت کې خدای تاسو ته دشمنان کم ښکارا کول او تاسو یې دشمنانو ته کم ښکارا کولای چې هغه کار پوره کړی اوس د شپږمې روکو ترجمه اے مومنانو هر چری چې یو ټولی سره مو مقابله راځي نو ثابت قدم اوسېږي او خدای ډېر ډېر یادوي شاید چې کامیاب شي او د خدای او د هغه د رسول حکم منئ او په خپل مېز کې جګړې مکوي جنیړه به بیلې او زور به موال وزي او صبر کوي خدای د صابر خلکو مل دی او د هغه خلکو په شان مکیږي چې د خپل کورونو نه په غرور سره او خلقو ته د خودنې په غرض راووتل او خلق د خدای د لارې نه منې کول او خدای د هغوی په کارونو راچافېره دی او هغه وخت را یاد کړئ چې شیطان ورته دا غوي کارونه خيسته ښکار کړل او ورته وی چې نن هیڅ څوک بنی آدم په تاسو غلبه نشي مونته او زه تاسو ملیم خو هر کله چې دواړه ډلې مخامخ شوې نو په اړولو خپو بیرته وګرځید او ورته وی چې زه ستاسو نه بیزاره یم زه هغه څه وینم چې تاسو ته نه ښکاري زه د خدای نه ویریږم او خدای په عذاب ورکولو کې ډېر سخت دی اوس د ومه روکو ترجمه هغه وخت را یاد کړئ چې منافقانو او هغه خلکو چې پړونو کې رنگ پروت دی دا وی چې دی مسلمانان په خپل دین یازيږي حال دا چې څوک په خدای توکل وکړي نو بشک خدای غالب د حکمت خاوند دی او کته هغه وخو ویني چې فرښتې د کافر روحونه را وباسي چې مخونه او شاګانې ورله وهي او ورته وایي چې د سوزنده وور عذاب وسکی یعنی د سوزون کی وور دا سزا د هغه اعمالو ده چې تاسو په خپل لاس وړومبي را لېږلیو کینې خدای په خپلو بندیانو هیڅ کله زیاتی نه کوي د دې حالت د فرعون د قوم او د هغوی نه د پخوانو خلکو په شان دی چې د خدای د آیاتونو نه انکار وکړو نو خدای په خپل ګناهونو کې راونیول بشک خدای زور اور دی او په عذاب ورکولو کې ډیر سخت دی دا ځکه چې خدای په یو قوم انعام وکړي نو هغه نه بدلوي تر څو چې هغه په خپل خپل عمل بدل نکړي او خدای هر څه اوري په هر څه پوها دی لکه د فرعون د قوم سره او د هغوی نه په خوا خلکو سره چې وشو چې هغوی د خپل خدای آیاتونه دروغ وګڼل نو مونږ د خپل ګناهونو په سزا کې تبا کړل او د فرعون قوم مو ډوب کو او دغه ټول ظالمان خلقو بشک خراب خلق د خدای په نيز هغه کسان دي چې انکار یې کړی دی نو اوس هغوی ایمان نه راوړي د هغوی دا حال دی چې تا ته نه وعده اخیستې وه او بیا هغوی خپلې وعدې هر ځل ماتوي او د خدای نه ویره نه کوي او کته دی په جنگ کې راقابو کړي نو داسې سزا ورکا چې نور پښتانه خلک پر هم ویراوه یعنی چې نور خلک هم پر خبره ویری شاید چې د دینه سبق واخلي او کله وی ډلې نه دی د خیانت کولو ویره کیږي چې ګنې دی وګټله هغوی مونږ عاجزه کولی نشي یعنی زمونږ نه تختېدی نشي چرته او د دې مقابله له تیار کړی څومره چې مو وسرسي او تیار تړلې اسونه چې د خدای په دشمنانو په خپل دشمنانو باندې روب کینوي او د دین علاوه په نور خلکو یعنی چې په هغه روب کینی چې تاسو یې نه پیژنئ خدای یې ډېر ښه پېژني او تاسو چې د خدای په لار کې هر څه ولګوئ نو د هغې پوره پوره بدله به درته درکړی شي او په تاسو به زیاتې نه کیږي او که دې صلح ته مایل شي ته هم مایل شه او په خدای توکل وکړه هغه هر څه اوري په هر څه پوهه دی او کدی تا سره د دوکې کولو اراده وکړي نو تعالی یوازې خدای بس دی چې هغه د خپل امداد په ذریعہ او د مؤمنانو په ذریعہ تا تایید کړی دی او د هغوی زړونه یې را یوځای کړي دي که تا د مځکې په مخ موجوده ټول مالونه خرڅ کړي وي نو هم دې د هغوی زړونه را یو ځای کولی نه شو دا خو خدای و چې د هغو زړونه یې را یو ځای کړل هغه غالب او د حکمت خاوند دی اے نبی صلی الله علیه وسلم تا د فار خدای بس دی د نهمې روکو ترجمه اے نبی صلی الله علیه وسلم مسلمانان جنگ ته راوچت کړه که په تاسو کې شل تنه صابره سړي وي نو په دوو سوو کافرو به غالب راځي او که تاسو سل سړي وي نو د کافرو په زرو کسانو به غالب راځي ځکه چې دا کافر داسې خلق دي چې نه پوهېږي اوس خدای ستاسو بار سپک کو او معلومه شو چې په تاسو کې کمزوري شته نو که تاسو سلطنه صابره سړی وي نو په دوو سو به غالب راځي او که ستاسو زر ته نه وي نو د خدای په حکم به په دوو زرو غلبه بیا مومي او خدای د صابرو مل دی او یو نبی لا دا مناسب نه دی چې هغه سره د قیدیان پاتې شي تر څو چې هغه په وطن کې دشمن خ کمزورې نکړي تاسو خو د دنیا مال متاع غواړئ او خدای تاسو د آخرت پیدې غواړي او خدای غالب او د حکمتونو خاوند دی کدا خدای لیکلوم به نه مقدر شوه نو تاسو تبا په دې اخیستي مال لوی عذاب درکړی شوی وو نو کوم مال چې مو اغسته دی هغه خوري حلال او پاک دی او د خدای نه ویره کوي بشک خدای بخون کې مهربان دی چې که خدای ته معلومه شي چې ستاسو پړونو کې خیر دی نو تاسو له به د هغې نه بهتر مال درکړي کوم چې ستاسو نه اخیستی شوی دی او ستاسو غلطي به وبخي او خدای بخون کې مهربان دی او کدیو تا سره خیانت کول غواړي نوړم به د خدای سره خیانت کړو نو خدای تاسو په لاس گرفتار کړل او خدای په هر څه په هاده حکمت خاوند نه